یو خو موسی علیہ السلام لا پیدانو دا غیب چی قتلول دا اوسغ پیدا شوه نبوت ملاو دے بے شروع کا او دلته امام قرطبی وی دا سیو نوی چې موسی علیہ السلام بقتل کم دا په کلی او محله کې یو څو غریبانان سپیر کړي زنانه او نارینه یره دا سره چې مخه لدارغه اپا کې ځا تندی له ټکم ورکی چې مخه لور شو یې د په مخ روته اوس بټول رس ټکرې وا کار به سمې نخري نو پسیزونو اشخاصو کې سپیرواله غنل دا شرک دی څوک وای دا دکان مې سپیر دی دا څه نه وای چې ډیرو لکمولو والا ذات د الله دی دا خو دنیا د آزمائش دی کله مال کمای الله ګوري چې دا بند سکای او کله ډیرای ګوري چې دې سکای اور دې کمول ډیرولو کې څومره خپل فائدہ ده کله سړی وې ځا عقل مند دی مې را مال تدبیرونه راځي او زه په کاروبار پويګم دنیا له مخوام وای ګوره دغه عقل دې دې دغه سوچ دې دې دغه کارخانه او دغه کاروبار دې دې کله ډېریږي کمیږي چې ستا ایمان جوړ شي چې ډېرې دو کمې دو وال الله ذات دې تا د چا عقل نه دې د چا تدبیر نه هغه یو دکان دې کله په مزوې کله په ټکرو هي هغه یو قسم نو کری دا یو کای دا هغه د روټۍ درک نه لګي او بل پکې په مزو چرچو نه دا کمول او ډیرول د بر طرف نه دي دا دنیا کې امتحانات راځي علماء وای کدا امتحانات نه راتله کله دی بیمار کی په بستر ور غرزول کله دی روح کی کله اوګه کی او کله فقیر کی کله مالدار وای ک په یو حال انسان وې د ارچا نو فرعون جوړ وې هر څوک به د فرعون غونته بیا مارغ سره نه خیر شتا او نه شر شتا اوس هم بعضی کورونو کې چې پرنده کینی اوازونه کوي وای د خیر زیره کا خاص کر کارغ چی وی او حدیث دی وای اقر الطير على مكناتها مارغان پجالو کې برقرار پریږي د مشرکان وکیده سوا چې په سفر بتل نو مارغ به فاصولو هغه د ځانه جوړ کړو چې خي طرف لوالو جنو سفر مې د خیر لري اګه ګس طرف لوال و تو نو سفر مې د شر لري نو د الله حبيب وي مارغان فجالو کې برقرار پریزي او پدای ګوربت فالی منی سي باز وای دا رس پیر دا او دا فلانه دکان سپیر دی فلانه سړی سپیر دی دا عقیده ګور ډیر لوی د نقصان دا دا نه چې تعالی سوک مخه لدرغه نوس به کار سمې نخري او د سپیر دی کار لسمی ورکول والا د الله ذات دی او که سمې نور کوي اوم د الله ذات عالی دی اے باران الله د طوفان په شکل کې رولې ګلو یا سیلاب رولې ګلو او طوفان فاصل کې مصدر دې لکه نقصان مصدر دې او طوفان اصل کې وهو اسم لكل شيء حادث يحيط بالجهات او فصلونه به ختم کل لکه په خوا د مشرانو په وخت کې بم وبار اله د سمل خان برال چې شی به پرې نو ونه سره به پاڼه پاتې نشو الله چې عذاب وروړي نو بیا په اټم بم او په دې د ماشي علاج هم څوک نشي کوله دمرم لخانو چې ارسه او خړل لئن کشفت عن الرجا دې دې کې د لری کولو نسبت موسی عليه السلام ته شوی دا اسناد مجازي دې کچر لری کو تا زمون عذاب یعنی تاسو دعا او غوښتا او هغه دعا د عذاب د لری کې دو سبب جوړ شو لنؤمنن لك خامخا یقین او تصدیق بو ګستا په خبره ولنرسلن معك بني اسرائيل کم امت چې دا خپل کړي نو الله پکې خیر ګرځولې اوبای توجه کوي حسن بصری رحم الله وای وای که خلق د بادشاہ د طرف نا وس ظلم مبتلا شول او دای صبر کو او الله ته جڑا شروع کا نو وخت په کثیر نی چې الله ودا پورته کی خدای د صبر په ځای توري تلاش کی او د توري وسم نشتا نو نتیجه ګډه وډ راشي څه پوښي په خبره واره تاسو ګورئ په یو کلی کې یو ظالم او ټوله محله او کله ته تنگ نه ناغله خلق صبر کوي سور دي تیری دي چې په صبر ته اخلاص کړي اے حکومت سره د چا زور دی بیا وای بنی اسرائیل ته نو ور کړی شي هغه چې ور کړی شي مگر د صبر د وجنا وما فزعت هذه الامه الى السيف قد فجعت بخير کله چې دی امت توري تلاش کړي او د توري وسینوي نو خیر نه دراغله امام روح المانیم د حسن بصری د قول ډیر تایید کړي خپل واقع ذکر کړي وای ما دا واقعیا کتلې وا سنه الف والمئتين وثمان والاربعين په 248 هجری 1248 هجری کی سورہ کې وای خلق تور تلاش کو نو څه فائدہ ونه رسید نو ګدا امت ته قران چل خی زور دی نشتا ادمر لوی ظالم مسلط دے نو کتور للاس کې نو ګور خیر بن رسیږي زکه وست نشتا د حکومت او بادشاہ سره د چا د جنگي دو وسوي بس صبر کا منزون لزور ورکا اے دریاب نه پوری شول په یو قوم تیرېدل هغه ځان ته بوتان جوړ کړیو او یعکفون علی اصنام لهم وقوف لزوم تویزک علماء ما ناکړي یواذبون علی عبادتها ویلازمونها داغی په عبادت یې مشوال کولو او دغه بوتان لازم رانی ولیو د غوانو په شکل کې د مختلفو سيزونو نه بوتان جوړ کړیو او دا غي عبادت کولو وګوره د الله وی مونږ او تاسو لدا خی چې ګور امتحان ختميږي نه یو دشمن په دریاب کې غرق وو دغه شان واقعا صحابه کرام سلام پیش راغلی و نوی نوی خلق په اسلام کې را دن نشو ترمذی شریف حدیث نے ابو واقد اللیسی رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ علیہ السلام اوتے او په غزوه حنین کې نو په یو نه تیرېدو مشرکانو د دغه ونه عبادت وکولو هغه کې اصله به را ژوندولې او هغه نګیر چا پیرا دای بناسو هغه ته به ذات او انوات وی چې د مرګ فیصله وکي په مونږ رب ستا خیال مو دې ورته مرګ غواړي اول ته وی ولن یتمنو هو ابدا دواړه آیاتونه برا جمع کړي لن داخل کړي سوره بقره کې وی ولن یتمنو هو ابدا نو کلن اخرت ل رسیدې بیا خو به التم مرګ نو غوښته التوی و نادو یا مالک ليقضي علينا ربك نو لند تعبید د نفی د پاره ده خدا سے نفی نه چې اخرت پورې ورسیږي او دا جواب شرح عقیدت الطحاویہ کې ذکر کړی دی وکتبنا له فی الالواح او لیکلی مونږ غوی ته په تختو د تورات شریف کې ادا تختوی او مرفوع حدیث کې نه دی راغلی چې دا د سوی او دا سمروي علما او تاریخن ذکر کړي سو کوئی دا لسوي او سو کوئی ووي ادلتا احسن اسم تفضیل لے نو بازی وی د تفضیل معنا مراد ندا اے وی معنا سو یاخذو بحسنها وکلها حسن امام قطرب مفسر دے غدا سے معنا کړي هغه کې تکبر ذکر کو تکبر یو جامع لفظ دی ور شرک تم شامل دی او ټول گناهونو ته شامل دی امام قتاده رحم الله وی زر دې چې منع بکم د فهم د کتاب خپل متکبرین د چا زړه کې لوی دا تکبر دې غرور دې د ته د الله د کتاب کما حقه فهم بن ملاويږي اې دې په لوري د کتاب فهم دا نه چې ته ترکیبونه کولې شي او تی په سیغو پويږي کله قران راغله د شرک او د بدعت او د رد د پاره ته د خپل شرک د پاره قران نه دلیل نشي او د خپل بدعاتو د پاره د قران نه دلیل نشي څه پوښوي خبره باندې خپ نه هو پويږي په ترکیب پويږي په شیغوي پويږي او د معانی په دقایق پويږي نو دیو د قران د صحیح فهم نه الله هغه به ساتي به د ته صحیح فهم نه نصیب کی سینه د بدعات نه ډکالا سینه د منکرات نه ډکالا د گناه کبائر نه ډکالا نو د الله د کتاب کما حقه فهم بدتن نصیب کیږي بقي في ذل الجهل ابدا دلته بعض مفسرین وای چا چې لغونت د دین پس د کړبان صبر نکو اې د کور پر خودو صبر وکې خوراک بستاد طبیعت موافق ني د استاد رټنی دا د سی لکه فصل لوبور کې ابای یو سړی فصل کرل خو بو ولنه ور کوي نو غوچ پشي کنه کنه د استاد رټنه څنګه ده لکه فصل هغه ته اوبو ورکې دا رټلې څه د پای لکه مخکې د تیرو و یو شاګرد استاد توی و هغه سزا ورکوله و دا الله د فاره می معاف کا نه ورته دا واپ دي شاګ فاره اوای وی دا الله د فاره می سکا او د تکبر دو معناګانې پیغمبر علیه السلام کړي تاسو مخ کې اوریدلی مسلم شریف حدیث ته التکبر غمت الناس وبطر الحق تکبر ستوي حق در او رسیدو چې دا غره د الله او د رسول خبره را اته تی اوسم مخړه تا کې غرور لګي دای چې د مصر نوتل نو سرګن خو نشل وته د فرعون تسلط نو دای دا غین سوالن زه ورات وتل او سبحانه سر وتل ناغی خو الله دریاب کې غرق کل او غمال د دوی پلا سو کې پاتې شو نګور د حربي کافر مال وای دای د دغه قاعده نه مستثنا کل څه پوه شوی په خبره باندې د من حلیهم سره ملکیت ثابت کو کپوی نه شوی په خبره باندې نو دای دا عام قاعده نه مستثنا کل کپوی نه شوی یادار چې دا کالی خود دای په لاسو کیو نو زکه نسبت کو نو ګور دای ارتا او کل سامری مرتا او کل نو غنیمت خدای ته حلال نو څنګه وای من حلیهم نو باز علماء دا سی ویلي وای کله چې دای سره ظلم کول او اسی به سه غلامان جوړ کړیو عددی بنی اسرائیل مالونه فزور قبضه کړیو بچی به ورته قتلول امام روح المانی چې څوک د غرزول معنی کړي نو داغه رد فرمایله ده امام روح المانی وی وضعها علی الارض والقى الالواح او ای خودی و تختی د تورات شریف یجره الیه راخ کو ځانتا اګور پیغمبران عالم الغیب نی یو خو پیغمبر ډیر غوسه شوه دی نو د ډېری غصې د وجې نه خپل مشرور او پیغمبر روري د سرو ګری نه رونیو یا اغیز ګمان دا چې غنی دای په بندولو کې کمې کړي اے بدعت دو قسمه ده یو عملی ده یو د عقیدی ده نو سامری د عقیدی بدعت جوړ کړو او دا کوم قوم چې ور سر بن اسرائیل متفقو بدعت دو قسمه دي دا د عقیدی بدعتو عدل تټول علماء لیکلی وای سوک چې بدعات جوړای تانوی رحمه الله وای وای باز عوام وای چې الله غفور الرحیم نه وای دې کې شک نشته دا قرآن آیات ته مخ کې ته زشته کنا عوام وای یره وای ګناه کوي وای یره الله غفور الرحیم دې دوره پرواګانې مکوې دې ګناه کوا دلته وای نه چا چې توبه وستا نو ان ربک من بعدها لغفور الرحیم نګوره د قران ټول حکم برا مخه لکه نو نتیجه برو باس دیو جن علماء لیکلی یو نس ته ټول نصوص راجم ک نتیجه رو باسا او د ځانه به د قران لکه عوام وی غفور الرحیم دی نو دا خو شک نشته چې غفور الرحیم دی خدا د قران آیات دې مخ کې ته سشتا کنا په پخور کې یو عالم نه مدرسې هم دا د تبلیغ مشرانو کې دی رضی او ځل بیان ته بوتله هم ډېر نیک سړی دی ا تبلیغ کې بار سفرې مشوي نو هغه بیان کې جلسه کې موږ ماسکو ته لاړ رسلا ډېر ته سړی را سره ملاقات و تبلیغ والا جماعت سره وی وی جماعت قران شریف تفسیر هم لیکم وای موږ له ډېر خلک تفسیر لیکي وای بیا موږ له تاسو څخه خلک څنګه وای ګور الله قران کې وای ذرهم یاکلوا ويتمتعوا الله وی پرېګې دې چې خلک خوراک کوي او فائدې مې دی وایي تاسو چاله وی بوسل راشي چاله وی قران نه کېنه ګوره د قران آیات څومره بې ځای است د قران آیات ته زرهم یاکلوا ويتمتعوا الله د خپل پیغمبر ته د کافر مبارک یو منی دی اسمنا اتا په خپل غاړه خلاص کا پریګه د چې لکه د غوایانو خوراک کيو फायदा اخلي ناغوی مولی وی چې تاسو چې خلق تنگوي الله قران کې ویلي زرهم یاکلوا ويتمتعوا نو دا عوام همدار وی غفور الرحیم د دې کې شک نشته خو مخ کې تیسشتا اگر دا آیات ډیر د امید آیات سه وی ګناهونه کده چا ډیر لوی شه دین بلوی ګناسی چې الله سره شریک جوړ کی سوک او د سخی عبادت کی حکم معافی غواړي نو به الله معاف کوي اے دا الله د رحمت دروازې به پچا باندې نه بندې حدیث کې راغلی یو دو مرګریو په خوانو امتونو کې یو باندې کای کولې بل به ګناهونه کول د دې نیکو والا باغ د منکراتو نه منې کولو یو ځل نړۍ غوسه شو ایتاله الله بخنه نه کوي نشکل دواړه مړ شول نا ګناګار دی وی زو می بخل جنت لزادی بل لوي ته زما د رحمت مالک چې په خلکو بندې او کلاوي دغه د الله رحمت به پچا بندې نا دیو جن او الله والوي این در ما در نا امیدی نیست شان ورشای کشمیری رحم الله قول په معرف القرآن کې مفتی محمد شفیع رحم الله ذکر کړي وای بد آیات داسې ترجمه کولا رحمت الله وای زما هر یو شی ته فراخ ده یو ایمانا دا دا د رحمت په دایره کې هر څوک دن نه ده او دا دایره د رحمت په چا څنګه نه ده علماء لیکلی وای کله چې دا آیات را نازل شو ورحمتي وسعت كل شيء زما رحمت ار یو شی تفراخ ده نو تومع فی هذه الایا كل شيء حتا ابلیس دا ار یو شی امید پیدا شو دی ابلیس ابلیس یا نشئ زم پسې زونو کې او شی نو رب ور پسې رستوي یا امی ورته ځکوي منسوب دی اومتا لکه د مور نه ماشوم پیدا شي او پاک وي نو دا سید ګناهونو نه پاک دی یا امی ورته ځکوي د ام القراب باشندو الذي هغ رسول او نبی او امی او د اوګو په منځ کې به مهر نبوت وي ای به صدقه او زکات نه کملای او ای به فخر او په اوخبا نسور لیکي ګډه به پخپل لشي او داسې قمیص باشي چې ټوکړي به لګي دی وي ومن فعل ذلك فقد برئ من الكبر اسوک چې دا کارونه کوي عبادت تکبر نه پاک وي په سبب دا غچ غي نافرمانو ور الله په د خالی پورز چې د افتیر از ورته یو مصبت خکاری په بن کړو په د غرض با میان په دریاب کې ډیرو اچې د افتیر از منو نو بیا بنو اکم بډاګان سړي کېږي تکیا پکې وای هم خاص کر دا کوم بډاګان چې طالبان مالبان نه دي نو ډډم پکې وه یو خبره پر آیا دا وای اوبای تاسو د ملیا روزګار ښکاری اوبای چې الله پته ولګي دا کار ګران نه کنا د په خوب خلاصيږي نه په پریوتو خلاصيږي دا هوګت کار نه کنا اکثر عوام وي ملیا روزګار دي چې تاسو لپاره وته دا څه عوام پکې خي درس کې چې د مليان روزګارتیا ول خلاص دي نه په خوب خلاصيږي چې من په ود کېدو او تاسو له اجازه ته کو د کېږي خدا خبره تسلیم کوي چې د علماو کار ګران دی څه پوښي په خبره خبر او منه یا نور کو د کېږي کار څه کوي خو بیا بدانه وي چې دا اوسګار دي نور پته درلو لګي دا پای چې دا وګت درس ته نو په خوب هم ستړي شو یا په پریواتو هم ستړي شو وګدا لاس د نه وای یو خبرو باندې نور بس پریوزه خدا باندې چې مليان څه دي مليان روزګار نه کار د دې ډېر ګران کار دی اې دې د احکار په الله بن کو امتحانو نو د هفته پر ورځ بندو او په نور ورځو کې بنو دا خود دریاب د غاړې خلکو او د میانو عادتیان نو باز په کې دا چې وکړ علماء لیکلي چې مې ونی او سره او تړل او بو کې پرې خنا خو تړل شي د اتوار پر زیرونی اچھا په کې دا چې وکړ سمندر نه حوزونه جوړ کړ داغه ته د افتیب پر میان روشنه د بیا ویل پوله واچو نه خو بن میان بیا ورانی ول هیله جوړه کا سیوکل د الله حکم ته هیله جوړ کا نو چې دا سکار یو کو نو ګور درې ډلې پکې جوړې شوې سو ډلې یو خکار کول منکر کول د الله حکم او د نه منلو اخکار مکه وې د کول یو ډلې بلاو تړل او دای منې کول ابل ډله داسې و چې نه ښکار کولو خو نه څوک منې کول نو د دې دریو ډلو ذکر درته کوي رستو وګولونی سي بای وَإِذْ قَالَتْ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ یاد کا غوخ چې ویلیو یوې ډلې منهم د دوینا هغه صحیح مؤمنانو ته وی چې چا د منکر رد کولو دا معذرتا مفعول له ده د ناعزهم د پاره ناعزهم معذرتا موږ دیتا واعظ کو د پاره د عذر پیش کولو رب تاسو ته یک سوکمنی کنه منی تب خپل سکه یو عالم دی او صفات دی الله دې قبر د نور نډک ناغه د څه خبره رد کو نو چا ورته منی خو دې اسم نه نو راولې دا سکه ناغه ورته وی ګره تاریخ برستو لکی چې فلانی دور کې پمل کې دا دا کارونه نو خامخابل طرف لبه تپوس کوي چې علما اوسوي اوبای منکر کولو نه علم عذاب ورکو خدا چا چې نو کولو نه من کول دی اډو ذکر نه کو ابای د زده عبارت کې سوچ ولې د دې باره کې د علماو مختلف اقوال دي یو جماعت د علما او داوي کمه ډلې چې منکر نکولو خو خلق من کولم نا ناغیم ور سره په عذاب کې تبا او برباد کل زکای خو منکر نکولو خود منکر نهی نکول خلق نه من کول ها بھائی خبره ته مو خیال لري یو قول دا دی چې ایب ور سره تباکل ورک څوک منکر نه کوي خو منکر والا من کيمنا نو دا نقول د د عمل یو مرتبه وا او دا من کول بل مرتبه وا خو په یو عمل نکو نو دا غي د وجن پیاز ابراغه حبر الامم حیران اکرمه رحمه الله وای نو اکرمه رحمه الله وی وی ما خپل استاد محترم ابن عباس رضی الله عنه ما ته وی الا ترى انهم قد كرهوا ما هم عليه وی ته ګورینا اغه بد غنلی واغه چې دا قوم پکیو وخالفوهم او دای مخالفت کړه ور ویلو کړه لما تعذون قوما و یمیشوم چې خپل استاد لب می داسې وي نو اهم ورته سینا الله کلاو کاو چې او دیتم نجات ملاو وای فکسانی خلتن مال خپل استاد یو جوړ جام واشولا صحابه د قران په علم دومره خوشاله دي سیو کړ چې د آیات تفسیر شاګرد استاد لو خېلو ناغه ورته یو جوړه جام ورکا وګوره د دواړو خبرو خلاصه شوه سوک چې وای هلاک شوی دی وای د منکر رد نو کړي ادا سوک چې وای نجات ورته ملاو دی وای پس درجه کې منکر ثبت کتلیو پدې ګور اتفاق دی چې منکر ته بدم نګوري او ردم نکې نو بیا به عذاب پدم د هغه منکر والو غون ترازی سو په خلاصه د کلام پوښوي که سو کوی چې بچی نه وي په یو درجه کې خو بد غنل کړه ځکه د منکر د بد غنلو درې درجې دي یو دا چې پلاسو دې منکو دویم دا په خله دې منکو اکه دا دواړه وسونه دي نشتا نو پزړه کې دی ورته بد غنل نو دې دې کې کراهت د زړه په دې کې موجود شوی دی او خبره ګوره په دې کې اتفاق راغی چې ورته نجات په سو کوئی ملاو دې نوې د منکر په یو درجه کې انکار کړي اکه سو کوئی نه دې ملاو نو د سره په منکر پروا نه لرلې د هیرګرو سره یو لوی داستان دی کله د زکات د پاره هلی جوړای و یو سړی ډېر مالدار ها وای د چې پوي وږي د ما په مال خو کال پیری دی نه بو زکات ورکول غواړي نو خزینه به وی خزینه په پیسو سو کوم سپینه ګیره مې ما تعالی درو بخلی پوه چې په خبره باندې نو کال تیرې دونه مې بخی چاله ورکی خزه نه به ورکه زکات به ته بچ نو بیا به هغه پوي کړي و چې او میاش په پات یې هغه دې بډای خزه په دې سکو په دې پیسو سره کار روان کا دې ته هلي وای نو ګره هله ګره باندې د الله عذاب راغلی د الله د الله د حکمونو د پاره به هلي نه جوړه چې هغه له حرام دی پزان له حلال کل او حلال دی پزان ته حرام کل پر آیات ته وګورئ اشکال له پکې او داغي جواب علما وکړي ایستا رب ویلو چې په يهودو با میشد پاردا سے خلق مسلط کړي چې دایته تر قیامت پورې سه عذاب برسي نن خو د يهودو تسلط او غلبه ده نو د دې ابعثن علیهم لا یوم القیامت من یسوم سو العذاب د دې څه مقصد شو خو شي اشکال باندې د د دې علماو کرام مختلف جوابونه ذکر کړی دي او ابن کثیر یو تاریخ ذکر کړي وای ګور موسی علیہ السلام په جزیه مقرر کړي وا او دا اول خراجو بیا په بادشاہان الله مقرر کل نور نو دین به جزیا غستا بیا دای د نسوارا د تسلط دلان دیو نو بیا اسلام راغه او محمد رسول الله علیه السلام راغه نو ګور دین به جزیا غسته شوی اوس موږ دین پریخه نو زمونږ د تاسو مخکې ګوره داس د کړیو چې د کافر د مسلط کېدو سو اقسام دي نن موږ دین پریخه او منکرات کو نو د عذاب د وجنه په موږ مسلط دي ګوره اخر کې يهود بټول د دجال امدادیان وي نو مسلمانان به د عیسی علیه السلام سره مرګري شي او قتل به کی عذاب په اخر زمانہ کې وي الادنا دا سی صفت دے دا ادنا دی دے کی ادنا دا صفت دے دیو موصوف محذوف د پارا اے اشی الادنا غشی معمولی چی دنیا دے اخلی سامان د دی دنیا او دا دنیا وی من الدنود قرب نه اخرت په نسبت دنیا نږدې ده او سو کوئی دا د دنا اتنا دا محموز ذکر کوي وای دا خلاف د ظاهر دی امام روح المانی وای اگر چې باج علماء دا سي اغسته چې دا د دنا اتنا د چې په معنا د سرازي ذلیل شتا وای اخلی د سامان د دې ذلیل ژوند ادل تو علماء لیکلی امام قرطبی وای دا غی حال ذکر کړي نو به ډیر جوړلی وای وهذا الوصف الذي ذم الله تعالی به هؤلاء موجود فینا وای دا په مونږ کې موجود دی ای وای سور خلق دي د الله د کتاب نافرمانی کوي او یا موږ له بخنه وشي موږ سره شرک نه کړي موحدین یو هم وای قالوا سيغفر لنا انا لا نشرك بالله شيئا ير دا ګنا دا دا ګنا هم ته بخنه وشي موږ سره شرک نه کړي ولې د شرک نه علاوه د دینورو ګناهونو سره چټي ده الله په کتاب منګول دي ته محتاج دي دا کتاب به لازم رانی شي بار بار ویلولې نو چې ار وخت شپه او ورځ د قران سره ژوند نه نو کوم ذات چې د ناس ته او د ذکر توفیق درکړې نه آب دا کتاب زړه ته ورکوس کی او مسله وټول حل شي نو تمسک بالکتاب کې سره دل بیا ها اے دا کتاب لازم رانیول او دا مکرر لستل خپل ژوند جوړ کړي قران سره چې شپه او ورځ کې داسې وخت ني چې د دې د درس او تدریس او د تعلیم او تعلم برخه پکې نوي دې سره ژوند جوړ کړي دې سره سره تمسک بالکتاب سره ملازمت ال ويحتاج الى الملازمه امام قرطبي وي تمسک بکتاب الله ملازمت او لازم نیو ته محتاج دي والتقرير او د دې مکرر مکرر ویلو تا واذا نتقنا الجبل یاد کا وخت را پورته کړو مونږ غر فوقهم د پاسد دوی نو دې ټول اقرار کو الله دې موږ تاسو عرفات لګوس نو دا عرفات نرست یو میدان دې غي توادی نعمان و یوسفک روح لوی کله جوړ دې یو ځل یو ډرور مونږ ګرځو ډېرې زمانه خبره ډېر نیک سړیو شریعت له برابرو نو ما ورته وادي نعمان له چور سي بیا موږ له وادي نعمان خو زمون کله دی هغه وی بیا مې ورته واقعیا ذکر کا وې دا کما یاد دلان دي ما ستر حکور کې ډېر تفسیرونه لري دا یاد مې وی چې اوس لار شم کور کې وګور دا مې تاسو کله خو تاریخي کله ګور حدیث کې دا سر اغلی وی ګور یو حدیث ته او یو آیات ته نو حدیث کې دا چې وای چې دای د دا آدم علیه السلام د شان رئیس دی او آیات وای من بنی آدم من ظهورهم د بنی آدم د شان بچ رئیس دی څه پوښوي په خبره امام رازی رحم الله وای نو دواړو باندې عمل راغې اوای فثبت اخراج الذریه من ظهور بنی آدم بالقران وثبت اخراج الذریه من ظهر آدم بالخبر د قران پایا سره دا خبره ثابت شوا چې دا اولاد د بنی آدم د شان راستو او حدیث کې وای دا د علیه السلام د شانه اې دې رستو آیات کې د یو عالم د علماو د بنی اسرائیل حال ذکر کړي وې د د دعاګانې به قبل دې مستجاب الدعوت نو د موسی عليه السلام تابعداري پریخوا او د بادشاہ پر رشوت کې راغې وغه پس روان شو او دین پریخو ایمان پریخو ای او ددنو بلعام ابن باعورا بلعام ابن باعورا او زموږ مشایخ لیکلي د د په زرګونه خلق به په درس کې ناسو خو اخر کی ایمان او دین پرې خو اگر دا دې په لګورې قران د ټوکو د مسخرو کتاب نه دی الله دې تاسو عالمان کی چې سره مونږ لګي او غبانې بیا چې سپان کوي ځان سره ولګوي په هم خپل یاره پکار ده بلدار چې دې ایمان نه وته دې کافر شوه دې نته یو مسلمان عالم سره دین لګي څنګه هغه بار کې دایاتونه وې دا د الله د کتاب پورې مسخري او دا یو قسم د دې معنوي تحریف دی وګوره دا څنګه چې تاسو رب السوق کتلې یا خوایا ده یار سړې دی و یریږي اے صحابه او د کافرو آیاتونه بمزان سره لګولو یری دلبا رست براشی لحس اصل کې ستا وای وای جبر بار کې او بد بد ساخلی او دا د سپی عادت وی جبه رئیس دی او بد بد ساخلی علماو لیکلي هر شی چې جبر او باسي او بد بد ساخلی نو دا یا ستړې شوی یا تګې شوی مگر سپه دې په هر حال کې دا سی وی کستړې دې او کراحت دې خود جبر ایستی او حساس کوي غنو وجوهات سره یو لس وجه پکې ذکر کړي او دا کمال الله دې خلق لور کړو ای وای سوچو کدی آیات کې دیو ناکار بد قیدم مولا چې مخ کې خپل عمل او عقیده وا خو سه غپری خو او د دین نووتو دا قرآن سم مثال ذکر کړي قصدن د جهل د وجه نه نه یو یو سړی د ناپوهی د وجه نه بی دیني پسیږي او یو سره د پوه نزي نو دواړو کې ډېر لوی فرق دی دویمه وجه دا ده انه فارق الايمان مفارقه من لا يعود اليه ابدا ایمان نداسي جدا شو چې بیا ولاړ واپس کینا دکې ان فن صلاحه دولال او غوا کې فرق دی او سوره نجم کې وراشي ما دول صاحبكم وما غوا فغوا او دول کې فرق دی پدی دواړو کې فرق دی اے غوا دي ته وي خپويږي قصدن مدن گمراه شوي او دوال دي ته وي چې جهالت سره وګوره دا انجام پتن لګي ګور سمره غټ عالم نه والله د د پور تکول اراده نو ولرلې د د پور تکول اراده نو ولرلې او شپګم وجدادا اخبران خس خصت همته اے هوای ځان ته امام جوړ کو اخواهش ځان ته مقتدا جوړ کو او نه هم دې د سپی سره مشابه کو سپه په دې ټولو حیواناتو کې ډېر بخیل نه او ډېر کم همت واله ده لکه رستو ذکر کو سوره یوسف کې وای سپی کو یو مردار او مندا د بازي سړی خو هم دا ده که خلکه سورکه نو تاویږي درنا او که سنورکه نو داړي چنګي کړی او لسم وجدا وا د دنیا سره د داسې هرس دی او صبر نه کوي لکه سپی چې جبر ایست او حسس کوي نګور دا یو کافر او د بدمل مولا ذکر او کو پکار دي چې هر سړی ته ویری مونږ ټول د خطرې په حال کې الله مو د دې حال نو ساتي اوس مونږ ترجمه سانه کړي بس د شاه چې ما سره نه لګي نو دا آیات دا غبار کرا نازل شوه او لکه دا ویون کې چې پیغمبر یې درې ویلي چې افلانې یاد یې وایي په منځ کې عقیده مې او د عمل مې او د ټول اهل سنت والجماعت کې وګوره د الله نه او یریږي دا درته درخواست کوم چې د الله کتاب نټو کې مو جوړوي ځکه د لوی لوی با عمل علماء سردا آیات خلق تری یا بھائی نو هغه مؤمن دی هغه تقوادار دی ته کافر یادای سبب الله روان دي ستاسو جوابي ټیک د ستا نظری اتا سو اورې دل ګور نظری دی او بل خلاف کې دی شي فروي مسائل کې دی او بل اختلاف کې دی شي رائے سره اختلاف راتلې شي خدای خدا معنا نه دا چې ستا رائے سره سو خلاف دی نو اس به کافر کې اټول قران کې به تحریف کې او دا غسر به لګي دا الله د نومونو کوم معنا دا غ نفي کې دا پکې یو نوع ده دا الله سمره صفاتونه قران او سنت کې راغلي دا غ معنا نفي کې دویم الہات په اسماو کې سره بوتان او خدایان او تدا نمونه کې دي لکه دا الله صفت او الہ نو دای مشرکان او خدایان او تعالی حویب اګوره دای په کمه زیاته د الله په نومونو کې وکړو نو خپل خدایانو ته به کې خو اے وی لات د الله نه راغسته و بای د الله نوم الله نو دی خپل بت لات کې خو او دا عزه د عزیز نه راغسته او منات د من منان نه راغسته المنان صحیح عقیده او صحیح عمل او اعتدال ورته خی و به یعدلون او پدی باندې د عدل او انصاف فیصله کوي ادا علماء دی او غدا عیان دی چې دین طرف ترا بلل کوي والذین کذبوا بیااتنا هغه کسان چې دروغ نسبت کړي زمونږ آیاتونو ته الا داسې کافر نشي چې پزان پوي نشي او تباشي اگر استدراج شته وي وای کله چې دای نوی ګناو کې نو زور ته نعمت ورکم دې ته استدراج وای ظلم یو کو نو الله ورته بل نعمت ورکو کله چې مسوکو کا ته دې د الله او د رسول نه فرمانی کوي هر نه فرمانه یو ظلم سره ورته نو شیطان د وسوسه په شکل راغ ورته وی سمیه عبد الحارث و عبد الحارث نوم ورته کیدا نو هغه ورته نوم کې هو فعاش ذالک ناغه و پایدو و امام ابن کثیر و دا حدیث پسو وجو معلول نه او دا حدیث ثابت نه ده آدم او حوا علیهم السلام نه یادې عام زوجین یادې بچې نشتا الله لجاړي وای کنيک بچې درا کوم به شکر گزار شو نو چې کله الله ور لبچې ورکی او دې الله لډیر جړلیو نو بیا وای دا ډیر نیاز ویندې امون په ډیر بابا غان را لړزولې به نسبت چاته وکي یره وای ډیر مور لړزولې اګور استاد دی په لور استاد دراحت نه خدا خلق نه خبر چې دای خو قران د روزي نه داسې بے پروا کړی جوړ پته ورته نه لګي ای وای چې دای سو رستلی مو وای کې دای کې نه اصل نه دای بم سشي ایله به دمشق قران ته کې نه اصل الله دې ټول امت کې نه اخلاص سره دعا وکړي الله ټول امت نارینه زنانا په صحیح معنو کې خپل کتاب لکینه عین کې نه ویون کو تم الله دې صحیح بیان توفیق ورکړي ځکه چې کتاب الله کې تحریف ني او دا د ټوکو کتاب ني خپل کتاب ته مو جوړوي دا خوستا سو زمان نه لیکنه دا چا کتاب دی نو دا الله کتاب نه خپل کتاب نه جوړي اے دا آیات وای په مکارم الاخلاق کې بالکل انتها دا ګور دی آیات کې درې کلمات دي او هر کلمه د شریعت د قواعد نه دا په مامورات او منهیات کې اوله جمله صدا خذل عفوا اے وای معافیو کا جعفر صادق رحمه الله وی امر الله نبی امر الله نبیه بمکارم الاخلاق فی هذه الايه وليس في القران ايه اجمع لمکارم الاخلاق من هذه الايه الله خپل حبیب ته د خپل اخلاق حکم کړي ا قران کې د دین جامع آیات نشتا په مکارم الاخلاق کې هغه زیاته او کو دې کې معاف کوي وای پښتو می کچکی اخله کوم روي ته داغه نه پس کمې وای سوق ظلم کوي نو معاف کا او د نیکو حکم کا نګور د نیکو حکم چې کې خلق بس سوي وای د ناپوه نه مخواړه اې د عمر رضی الله عنه بارک راغلی وای کان وقاف لکتاب الله هغه بد الله د کتاب سره ډېر درې دو حر ابن قیس دا د عمر رضی الله عنه د شورا په کسانو کې اسوک چې بد قران عالمانو قاریانو نو عمر رضی الله عنه بد مشورې ترابل نو د د سره راغې او اینا ابن او اینا نو دې د خپل روار ته وی وی روار استاد د امیر المؤمنین سر ناس تر مال اجازه تو غواړه زما ور سره سکار دی غل څه پتا و چې دې به کمک لیکي دا په مجلس نو چراغ د غډي وډي شروع کوي هی ابن الخطاب خبردار ابن الخطاب عمر رضی الله عنه یا په ټول دنیا حکومت کوي وای فوالله ما توتین الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل وای قسم په الله ته مونږ لډیر سرا کینا ازمون په منس کې د انصاف فیصله نه کې فغضب عمر حتا هم به دا خو جلالی شاه وکان وقافا عند کتاب الله دا بخاری شریف حدیث دی وای قسم دې دی آیات سره بس فزه ودرې دو چا چې د قران آیات ورته وي نو دور زور د چا نه چې د الله د حکم او د الله د رسول د حکم د فار پاس د خواړې نو دې کې د مکارم الاخلاق حکم نه قالو نو دا کافر وای لولج تبیتها ولید دا ززان جوړن کا ته خود زان دین او معجزې جوړې نو دا دې ولې جوړن کا دا د زړه د ازارې دو خبرې به کافرو د الله حبيب ته کولې او دا ټول د پلوې سینه کې زائدې دی به په موس کې خبرې کول ابتدا کې نو دا آیات نازل شو نو امرو بالانصات حکم شو چې چپ شي ابن مسعود رضی الله عنه کنا یسلم بعضنا علی بعض فی الصلاه مونږ به بازي په بازي په مسکی سلام چولو او جواب به ممر کولو نو قران راغی وای چپ شي نو مونږ چپ شو سو کوئی دا د مز بارک دی سو کوئی د جمعې د خطبه بارک دی سو کوئی حکم عام دی سو کوئی حکم عام دی دلته سلف او اقوال دی اے وای چا قران لوستو یو دو صحابه نازلی نه ورته وای تاسو وګ نه کینې خبره ځنې وخت سره مسله زده کی نو لګاسا نشي او الله وی چې فاستمعوا له وانصتوا ناغور ته دا مزبارکه خوش په خبره باندې د صحابه اختلاف سو کوئی د مزبارک لري سو کوئی د خطبه بارک لري علامه شامی وی حکم عام دی او تانوی رحمت الله علیه وی یو عجیب خبره کړه وای حضرت تانوی رحمت الله علیه وی ای فرمای وی په مسکه د وجوب د پاره دی او مزنبار دا حکم د استحباب د پاره دی کله بیا وجود په سپیکر قران وی چا وب کې نو ټول دی برابر کړ اکه فتوا دی دا چې ورکنو څه دی وکړ کپوی نو شي په خبره نو خدای دې خلک ګنا نه بند شي کراګې راوي پکې ها ته پوه نه شوي په خبره دی وای موز کې دا واجب دي اب موز نبار حکم د استحباب نه کچا غوک کې خو کچا غوک کې خو خبره ده خو کې نه خو نو ترک د استحباب یو کو واذکر ربک فی نفسک نو مذهب حنفي زموږ دا دی چې څوک یو یو څوک یو اوري نو سجده په واجب ده نور علما د سنتیت قائل دي او حدیث د مسلم شریف کې راغلی د سجدي دمر لوی اجر ده وای کله چې بنی آدم قران کې د سجدي آیات لولي او سجده وکي نو شیطان اڑخ لشي او جاړي او وایا ویلا نو ګور دومره شیطان په دې خفه کیږي ا د سجدي طریقه څه ده دې له باندې نیت تړي بس خو الله اکبر وای او کته بلاړ شي ادا ودریدل بعضی کتابونو لیکلي مستحب دي که پناس ته سوک کوي ناس ته باندې سجده کوي تاسو یو سجدي له ولاړ لړ بل مو پناس ته وکړه نو سجده مو شو کنه که پناس ته کې که په ولاړې کې سجدی لبلار شي د سجدی خپل دعا ده کاغه چا لورځي نو ډېره خبره ده غني د عام سجدو اذکار پکې وای بیا الله اکبر وې پس سجده ختم شو سلام ګرځول پکې نشتا کمی زنانه چې په حالت د بیماری ماهانه کی وی نو کدی واوري دونو پدای نشتا که بیا پاکم شوي نو پدای نشتا نو بس درس په مو کوي او پسې ټول په شریکه سجده مو کوي وای الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې الله خاتمه مو په ایمان کې الله د خراب خاتمه نه مونږ ټول په خپل حفاظت کې وساتي الله د خراب خاتمه نه مونږ ټول په خپل حفاظت کې وساتي الله د قران د علوم د پاره زمونږ د ټولو سینې پرانځي یا رب کریم استاد بندگان طلباء او طالبات او عوام چې سارن استاد کتاب تر روزه په خلناستی د دوی زمونږ د حاضری خپل دربار کې قبول کړي الله دا حاضری قبول کړي او دا کتاب چې د سر فار ثار علی غلې هغه ټول فائدې زمونږ په جوړو کې واچي او دا د خیر او برکات نډک کتاب دی د دې برکات په دنیا قبر خیرت کې مونږ ټول تر نصیب کې یا الله مونږ ته او زموږ والدین او ته مشایخ او ته مړو ژوندو حاضرین او غایبین او ته واړه او لوی ګناهونه معاف کې یا رب العالمین زموږ او د ټول امت حاضرین او غایبین دینی او دنیوي حاجتونه تر سره کې الله زمونږ او د ټول امت دینی دنیوي پریشانای ختم کړي بیمارانو د پاره سوالو کوي دا چا ویلیم دي الله سمره بیماران دي پکورونو کې دي هسپتالونو کې دي دائما عارضن بیماران دي الله ټول ته شفای کامله عاجل ور نصیب کړي الله ټول بیمارانو ته شفای کامله عاجل ور نصیب کړي الله د چا اولاد نشته نه کمل صالح اولاد ورکه ډیرو مسلمانانو اولاد نشته دعا بارک ویلی الله ته د کوم مسلمانانو بچی ني نیک عمل صالح اولاد ولور او د چا بچی شته الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ کړي الله د کوم مسلمانانو زامن لوړا دي نارینه زنانه د غیبونه د ټولو د پاره د حیا د رشتي بندو بسو کې الله بی ګنا بندیوان د بند را خلاص کې د کوم مسلمانانو دشمنی طرف غنۍ دي الله په خیر او محبت باندې بدل کې باران د فار دعا غواړي الله د خیر په قدر ضرورت باران په موږ وروره الله زموږ د دې درس ارس قسم رکاوټونو نه مونږ او زموږ د طلباء او ساتي اپ خیر عافیت زموږ دا درس الله اختتام ته ورسه په اوقاتو کې الله مونږ ته خیر او برکات واچي الله دا کم اعمال دي د دې میاشتې مونږ ته ټول مسلمانانو ته احسان کې زمونږ او د ټول امت درسونه روزي او تراویح او قیام الليل الله خپل دربار کې د قبولیت مقام ته ورسه